بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې په تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي زموږ د نننۍ خپرونې موضوع پاکوونکي عملونه چې انسان د ګناه نه پاکوي او چې کله رب العزت ته ورځي نو رب العزت به هغه سره په آسانه سره حساب کوي او الله به جنت ته داخلوي الله رب العزت په سورة زمر کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین الله وایي هغه خلک چې له خپل پروردګار څخه ویریدلي دي او له ګناه څخه یې ځانونه ساتلي دي جنت ته به ډلې ډلې بیول کیږي او همدارنګه جنت ته به ډلې ډلې رابلل کیږي تر دې چې کله ورته راشي کله جنت ته راشي نو دروازې به د جنت دوی ته پرانستل شي او پر جنت باندې مقررې ملائکې به دوی ته وایي پر تاسې دې سلامتیا وي تاسې له ګناه څخه پاک شوي یاست نو دوی به وروسته د دې جنت ته داخل شي او په جنت کې به تاسو هغه ملکې ورته چې تاسو به همیش یاست الله رب العزت دې موږ په خپل ژوند کې د ګناهونو نه پاک کړي تر څو چې مالک یې موږ ته هم ووایي چې سلام علیکم ادخلو الجنه او تاسو د سلامتیاوي او جنت ته داخل شئ امام ابن قیم رحمه الله په خپل کتاب مدارج السالکین کې لیکي چې د الله رب العزت د دې ویناو څخه دا څرګندیږي چې په جنت کې یوه ذره نجاست او چټلي هم نشته او بنده تر هغه جنت ته نه شي داخلېدلی تر څو چې له ګناه څخه پاک شوی نه وي ځکه چې جنت پاک دی او پرته له پاکانو نور خلک ورته نه شي ورتللی همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله لیکي په دنیا کې د بنده پاکوالی په څلور شیانو ترسره کیږي یو مسلمان انسان غواړي چې ځان په دنیا کې له ګناهونو څخه پاک کړي او د الله د عذاب نه بچ شي نو د څلور شیانو ته دې متوجه شي چې یو توبه دویم استغفار دریم نیک عمل او څلورم مصیبتونه څوک چې توبه وباسي الله یې پاکوي څوک چې استغفار وایي الله یې پاکوي څوک چې نیک عملونه کوي په دې نیک عملونه به الله بد عملونه محوه کوي او هغه چا باندې چې په دنیا کې مصیبتونه کړاوونه او تکلیفونه راځي او هغه ګالي په هغه باندې صبر کوي الله به په دې مصیبتونو باندې چې دې صبر کړی د دې ګناهونه پاکوي دا به د ګناه نه پاکوي که چیرې په دې څلور شیانو باندې یو څوک پاک شي یعنې په دنیا کې توبه هم ایستلې استغفار هم ویلی نیک عملونه هم کړي او کوم مصیبتونه چې په دې باندې راغلي په هغه باندې صبر کړی نو که په دې څلور شیانو باندې پاک شه نو د هغو خلکو له جملې څخه به وګرځي چې ملایکې له ګناه څخه د پاکوالي په حال کې روحونه اخلي هغه مهال ملائکې به دوی ته ډاډګیرنه ورکوي او د جنت زیره به ورته اوروي لکه څنګه چې رب العزت په صورت حمیم سجده کې فرمایي دوی ته به ملائکې راښکته کیږي او ورته به وایي چې تاسو مه ویریږئ او مه غمجن کیږئ او د هغه جنت زیری واورئ چې له تاسې سره په دنیا کې وعده شوې ده د دنیا په ژوند کې موږ هم ستاسې ملګري او دوستان یو او په آخرت کې هم تاسې ته به په جنت کې هغه څه درکول کیږي چې مینه ورسره لرئ او تاسو یې غواړئ دا به د زیات بخښونکي او نهایت مهربان ذات له طرفه تاسې ته میلمستیا وي هغه انسان چې په دنیا کې نیک عملونه کوي توبې وباسي استغفار وایي د مصیبتونو باندې صبر کوي هغه د الله له طرفه بلي نو ملکې چې د دوی روحونه اخلي د روح اخیستلو په وخت کې به دوی ته د جنت بشارت ورکوي او دوی ته به ډاډګیرنه ورکوي چې تاسو مه ویرېږئ په هیڅ وخت کې او د جنت زیری چې ورکوي دا به هم ورته وایي چې جنت کې تاسو لپاره هغه شیان دي چې تاسو یې غواړئ او دا ټول د الله له طرفه تاسو ته میلمستیا ده او هغه انسان چې په دنیا کې په بدبختیو په مصیبتونو باندې اخته وي په فحشا او په منکراتو باندې اخته وي الله ته توبه نه وباسي استغفار نه وایي او نیک عملونه نه کوي چې کله ملکې د دوی روح اخلي نو هغه وخت کې به دوی باندې ډیره سخته سختی کوي نو که د یو چا په دنیا کې په دې څلور شیانو باندې پاکوالی او صفایي ونه شي یعنې په صدق او اخلاص سره توبه ونه باسي پوره استغفار یې نه یي ویلی هغه استغفار چې له ګناه څخه وروسته متصل وي او له ګناه څخه یې د پښیمانتیا اظهار پکې وي همداراز نیک اعمال یې د کمیت او کیفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه وي او کوم مصیبتونه چې ورته رسېدلي دي په دې اندازه نه و چې ګناهونه یې محوه کړي نو که دلته په دنیا کې پاک نه شو په برزخ کې به په دریو څیزونو الله هغه پاک کړي. انسان هغه وخت نه چې وفات کېږي او قبر کې دفن کېږي تر قیامت وخته پورې دې ته د برزخ حالت ویل کېږي او په برزخ کې به په درې څیزونو پاک کېږي لومړی د جنازې لمونځ او د مؤمنانو له پلوه ورته له الله څخه بښنه او سفارش چې وفات شي ډېر مؤمنان یې د هغه په جنازه کې اشتراک وکړي او هغه لپاره بښنه وغواړي د الله نه هیله ده چې الله یې د دوی په بښنې باندې معاف کړي دویم دا د قبر سختی یعنی هغه سخت حالات چې دا یې ورسره په قبر کې مخ کیږي لکه د پوښتن کوونکو ملائکو نکیر او منکر له ویرې سره مخ کیدل او داسې نور حالات چې د قبر تنګېدل او فشار او د قبر د امتحان سره د زنکدن دا ټول تکلیفونه پکې شامل دي دریم هغه څه چې له ده وروسته یې ورته مسلمانان ډالۍ کوي لکه صدقه حج روژه نیول او یا ورته د قرآن کریم د لوستلو او لمونځ کولو ثواب بخښل د صدقې او دعا رسیدلو په هکله خو علما کوم اختلاف نه لري بلکې ټول سره متفق دي او اکثر علماو په نزد باندې د حج ثواب مړي ته هم رسیږي نو که په ژوند کې دې پوره توبه نه ویستلې کافي استغفار دې نه ویلی نیک اعمال دې د کمیت او کفیت له پلوه د ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي نه ول او کوم مصیبتونه چې در باندې راغلي وو یا دې صبر نه کړی یا ستا د ګناه د محوه کولو لپاره کافي نه ول نو په مرزخ کې به دې الله په درې څیزونو پاکوي یو د جنازې لمونځ باندې او دویم د قبر سخت حالاتو باندې دریم هغه عیسی له ثواب چې وروسته د مرګه تا پسې ستا دوستان کوي که چیرې د برزخ په مرحله کې له ګناهونو څخه پوره پاک نه شو په دې درې شیانو باندې نو بیا به د قیامت په ورځ په څلورو شیانو باندې الله دا پاکوي د قیامت د ورځې پریشانی د الله تعالی په وړاندې د ودرېدلو سختی او هغه څوک چې ستا شفاعت کوي د هغو د شفاعت د شفاعت کولو په واسطه او د هر څه نه مهم د الله رب العزت لخوا ورته له ګناهونو څخه تېرېدل او معافي کول او که چیرې دغه څلور یې د پاکوالي لپاره بس نه شو نو بیا ضرور ده چې د اور بڼې ته به ور وړاندې شي نو بیا ضرور ده چې د اور بڼۍ ته به ور وړاندې شي تر څو یې چټلي ختمه شي په حقیقت کې اور ته داخلېدل د ده لپاره رحمت دي تر څو هلته پاک او صفا شي او په دوزخ کې به د ده د پاتې کېدل د خپلو چټلیو یعنې د خپل د ګناهونو د زیاتوالي او کموالي په اندازې سره وي که ګناه زیاته وه د هغه عذاب به زیات ویني او که ګناه یې کمه وه د هغه عذاب به کم ویني نو کله چې له خپل ګناهونو نه په جهنم کې پاک او صفا شي نو اور څخه به راووځي او الله رب العزت به دا جنت ته داخل کړي همدارنګه امام ابن قیم رحمه الله د بنده په ژوند کې د ګناه د بخښنې د اسبابو په اړه په خپل کتاب کې بل ځای کې وایي فلأهل الذنوب ثلاثة انهار عظام یتطهرون بها فی الدنیا امام ابن قیم وایي د ګناهګارانو لپاره درې غټ سیندونه دي چې په دنیا کې ورباندې پاکیږي نو که هغه یې د پاکوالي لپاره کافي نشول بیا به په آخرت کې د دوزخ په سیند باندې پاکیږي هغه دنیوي سیندونه دا دي د خالصې توبې سیند د هغو نیکیو سین چې ورڅخه د چاپیره شوو ګناهونو له منځه وړلو لپاره کافي وي او د هغو لویو مصیبتونو سین چې ګناه لره محوه کوونکي وي نو کله چې الله تعالی یو بنده ته د خیر اراده وکړي د دې درې عملونو سیندونو ته داخل کړي تر څو په قیامت کې پاک او بخښل شوی راوځي او بیا د پاکوالي څلوړم سبب ته اړتیا ونه لري الله رب العزت دې موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو د خپلو نیکو عملونو په واسطه باندې د خپل ګناهونه پاک کړو الله دې موږ ته د توبې توفیق راکړي موږ ته د استغفار ویلو توفیق راکړي چې په دنیا کې صحیح توبه وباسو د خپلو ګناهونو باندې پښیمانتیا وکړو نیکو عملونو ته مخه کړو د الله نه مغفرت او بخښنه وغواړو او همدارنګه کوم مصیبتونه او کوم کړاوونه چې په موږ باندې راځي په هغه باندې صبر وکړو او د هغه نیکه بدله د پروردګار نه وغواړو او که په دنیا کې داسې په غفلت کې زموږ ژوند وي چې موږ نه توبې ته ارزښت ورکو نه استغفار ته ارزښت ورکو او نه نیک عملونه کوو او کوم مصیبتونه او کړاوونه چې راځي په هغه کې سل رنګه خبرې اترې هم وکړو نو بیا به د الله په نزد باندې شرمنده او سرښکته ولاړ یو او د برزخ ژوند او همدارنګه وروستنی ژوند به هغه زموږ د ګناهونو د پاکوالي لپاره کافي نه وي الله به بیا جهنم ته داخلوي تر څو د ګناهونو نه پاک کړي نه قدرمنو اوریدونکو راشئ د خپل د دې ړنډ ژوند نه د دې محدود ژوند نه په استفادې سره د خپل ابدي ژوند ښایسته کړئ د دنیا په لذاتو د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږئ په دې باندې په غرور کې مه غورځېږئ کبر پرې مه کوئ الله ته مخ راوړئ خپله هم الله ته متوجه شئ د خپل اولاد د خپل کورنۍ هم الله طرف ته وهڅوئ د الله دین طرف ته یې وهڅوئ تر څو عزت د دنیا او د آخرت الله زموږ او ستاسې په برخه کړي او که په دنیا کې داسې غافلانه ژوند ولرو مرګ موږ ته په انتظار کې دی یو ورځ به زموږ ور وډبوي او الله ته به ورځو بیا به موږ سره څه نه وي چې الله ته به پیش کړو هلته دروغ هم نشته هلته رشوت هم نشته هلته قسمونه هم نشته کم عملونه چې ستا په خپل بدن باندې کړي علما کرام فرمایي چې نصوح توبه دا ده چې د توبې شرایط پکې پوره شي هغه دا چې بنده په حاضر وخت کې ګناه پرېږدي بنده فی الحال ګناه پرېږدي په تیر وخت یعنې په ماضي باندې پښیمانتیا وکړي چې کوم ګناهونه یې کړي دي په راتلونکي کې ورته د بیا راګرځېدلو عزم ونه لري یعنې په راتلونکي زمانه کې به د ګناه تصمیم اصلا نه لري او که د انسان حق یې تلف کړی د چا حقوق پر ده باندې وي هغه دې هغه ته وسپاري یا دې د هغه نه معافي وغواړي حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې لیکي چې د الله تعالی په حق کې د بنده له پلوه د ګناه ځینې کارونه داسې دي چې توبه ویستلې یوازې په پرېښودلو یعنې ترک سره یعنې یوازې په پرېښودلو او ترک سره ده خو ځینې عملونه داسې دي چې په شریعت کې یوازې په پرېښودلو باندې اکتفا نه ده شوې بلکې قضا او کفاره یې هم لازم ده نو هغو کارونو نه چې الله نهیې کړې ده د هغې نه باید انسان ځان وساتي او کم د الله احکام چې تا پریښي وي نو د هغو قضایی په تا باندې لازم ده چې د هغو اعاده وکړې که هغه روژه وي که مونځ وي امام غزالی صاحب د دې تفصیل کړی امام غزالی صاحب فرمایلی چې د حقونو ضایع کول په درې ډوله دي لومړی هغه چې بنده له فرایضو څخه کومه فریضه پرېږدي لکه مونځ روژه زکات کفاره او داسې نور نو له دې څخه خلاصون په دې سره دی چې د امکان په صورت کې قضایی او اعاده وشي دویم هغه ناروا کار چې بنده ورته راتګ کړی وي لکه شراب څکل د شپېلۍ وهل سود خوړل او داسې نور له دې څخه ځان خلاصول په دې سره دي چې ورباندې پښیمانه شي او بیا ورته هیڅکله راونه ګرځي دریم هغه ګناهونه چې د بنده او نورو بندګانو ترمنځ وي چې په دې کې سختی او اشکال زیات دی او دغه قسم ګناهونه یا خو به د یو چا له پلوه ځان سره تړاو لري یا یې له مال سره یا یې د هغه د عزت سره یا د هغه دین سره نو که د چا حق چا ضایع کړی وي کې مال وي نو باید چې مال یې وروسپاري که د چا غیبت یې کړی د هغه نه دې بخښنه وغواړي که د چا پات او عزت سپکاوی کړی وي نو باید چې د هغه نه بخښنه وغواړي حافظ ابن کثیر رحمه الله په خپل تفسیر ابن کثیر کې لیکي کله چې توبه په جزم او قاطعیت سره وي او شروط یې هم برابر وي نو ګناهونه له منځه وړي او ګناهونه محوه کوي لکه څرنګه چې په صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الاسلام یجب ما قبله و توبة تجب ما قبلها اسلام د انسان هغه بد عملونه له منځه وړي چې مخکې یې ورڅخه شوي دي یعنې د کفر په حالت کې او توبه محوه کوي هغه ګناهونه چې مخکې د دې انسان نه صادر شوي وي خو چې توبه سالمه او صحیح او نصوح توبه وي دا نه چې نن توبه سبا بیا ګناه سبا توبه بله ورځ بیا ګناه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي هغه انسان چې دا کار کوي کل مستهزي بربه ګویا چې په خپل رب باندې نعوذ بالله مسخره کوي نه چې توبه وباسي ډیر په اخلاص او ډیر په صداقت سره الله ته توبه وباسه په مخکې ګونیو ګناهونو باندې پښیمانه شه په راتلونکو کې نیک عملونو ته مخه کړه او دا تصمیم ولره چې هیڅکله به بیا زه ګناه ته مخ نه راوړم رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل ځای کې فرمایي الطائب من الذنب کمن لا ذنب له له ګناه څخه توبه ویستونکی داسې دی لکه څوک چې ګناه ونه لري په توبې سره انسان د خپلو ګناهونو نه داسې پاکیږي لکه ستا په جامه او ستا په لباس کې چې څه نجاست وي هغه د تودو اوبو او د صابون یا د ظرف په واسطه باندې پاکیږي نو قدرمنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو موږ خو تل په ګناه اخته یو که دا څلېرویشت ساعته چې شپه ورځ ده د دې محاسبه او سنجش وکړو او په دقت باندې متوجه شو دې ته چې د څلېرویشت ساعته کې څومره ما د الله لپاره کار وکړ او څومره ما د خپل ځان لپاره کار وکړ او څومره مې د شیطان او د دنیا لپاره کار وکړ نو بیا انسان ته معلومات کیږي خو کله موږ هم دا ځان سره محاسبه نه ده کړې بس ژوند هم دی په غفلت کې او په ګنسي کې تیریږي نه مسلمان دپاره دا پکار ده چې ځان بیدار کړي مسلمان لپاره دا بکار ده چې ځان ویښ کړي د الله کلام ته رجوع وکړي د رسول الله احادیثو ته رجوع وکړي او د خپل ژوند د خپل کورنۍ ژوند د خپل اولاد ژوند د الله د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو په رڼا کې تیرې کړي الله موږ ته مهلت راکوي د الله په صبر باندې مه دوکه کیږئ چې الله بیا ونیولی د الله له نیولو نه بیا خلاصون نه لرئ ان اخذ ربک لشدید نن ډېر زموږ وروڼه دي چې په بدو کارونو باندې اخته دي ډېرې خویندې دي داسې چې په بدو کارونو باندې اخته دي دا له دې وجې نه چې هغوی سره د الله ویره نشته هغوی الله صحیح نه دی پیژندلی د هغه چا په زړه کې چې د الله ویره پرته وي د الله مینه پرته وي د رسول الله محبت پروت وي هغه به هیڅکله بدو کارونو ته فجایعو ته مخه رانه وړي که د ځواني په وخت کې هم الله ځان سره ولره که د بوډاتوب په وخت کې هم الله ځان سره ولره د الله نه ویرېږه مرګ به تا ته راشي بیا به الله ته سرښکته او شرمنده ولاړ یي او په کوم وخت کې چې اسرائیل د ستا روح اخلي هغه د زنکدن حالت به د ستا څه وي هغه انسان که هغه زموږ خویندې دي یا وروڼه چې تل لپاره په معصیت او په ګناه کې اخته یي کله هم الله ته مخ نه راوړي د دنیا ژوند ځان لپاره ژوند ګڼي د آخرت د ژوند بلکل هغه ته توجه نه لري نو چې کله وفات کیږي په هغه وخت کې به شیطان دې ته راځي او د دنیا نه به بې ایمانه وړي نه راځئ د دنیا د لنډ ژوند نه استفاده وکړئ په خپل ژوند کې الله راضي کړئ خپلو نیکو عملونو باندې ځان په دنیا کې صفا کړئ الله کلام ولولئ د رسول الله احادیث ولولئ خپل اولاد دین طرف ته وهڅوئ خپله کورنۍ اسلامي کورنۍ جوړه کړئ په خپل کورنۍ کې خپلې کورنۍ ته د الله دین د الله کتاب د رسول الله سیرت تدریس کړئ هغه څه چې موږ د دین نه لرې کوي اسلامي فرهنګ هم لرې کوي اسلامي اخلاقونه هم لرې کوي هغه د کورنۍ نه وباسئ او دا به د هر مشر په هر اسلامي کورنۍ کې مسئولیت وي چې هغه الله دین طرف ته او متوجه کړي الله دین طرف ته وهڅوي او که خپل مسئولیت ادا نه کړي د هغو نه به مخکې الله دا د خپل حساب ته کاږي الله رب العزت دې موږ او تاسو ټولو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي هغه اعمال چې په هغه باندې الله راضي کیږي هغه اعمال چې په هغه باندې رسول الله راضي کیږي هغه اعمال چې موږ په اوچته غاړه باندې الله ته دروي او د شرم نه او د ذلت نه بچ کوي په دې هیله قدر منو اورېدونکو دا زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم انشاءالله د توبې د شرطونو په هکله تاسو سره غږیږم